باب في الفرق بين الضاد والضاء علامه جزري صاحب رحمه الله په دې باب کې د ضاد او د ضا د فرق د پاره در ته ټولې ضاګانې د قران را جمع کې چې قاری غلط نشي چرته د ضاد په ځای ضا ادا نه کی نن خلک راولګېدل وې ضاد به د ضا په شان ادا کی د امام جزري په دې دومره شعرونو باندې څه واړولې اوبه څوک چې درته وایي دا ضاد به د ضا په شان ادا کې نو یو خو موږ پوره د ضاد تفصیل کړو دویم مختصر جواب والضاد باستطاله ومخرج بس ميز ضاد په استطالت او په مخرج سره علامه جزري سے بوي جدا کا والضاد او ضاد باستطالت په استطالت سره او مخرج او په مخرج سره هغه الفاظ ذکر کړ چې قران کې راغلي د دعا د غنا ځکه د دعا د غډېرو نو دوی چې زبد الک ذکر کوم او ډېر به پس شي معلوم شي ځکه دا رساله ده مقصد پدې کې د صاحب د منظومه ابن الجزري صاحب دا ده چي دا ضاد او دا ضاء په اواز کي د یو بل نه جدا کا یو خدا په مخرج کې د یو بل نه جدا دي بلې صفت د استطالت کې د یو بل نه جدا والي نو ته ولې په आवाज کې یو ځای کې اول دا خبره په اول شرک او بیا رستو په دې اوو شعرونو کې ټول هغه کلمات ذکر کوي چې په هغې کې غوا راغلې تقریبا انتیس غواګانې دي چې د دینا قاری صاحب ویخ دې ته پاتې شي او چتا دواد بیا د غشانه دانه کی مختصر د دې شعرونو معنا کوم شرح په ګډر تفصیل کړي نو تفصیل به بل پیر شي ان شاء الله او چې صرف واوري فی الظعن فالظعن کې چې کوم الله دا نو ظعن اصل کې څه ته وایي یو ځای نه بل ځای ته سفر کول یوم ظعنکم و یوم اقامتکم پدې کې دا ضادن او ضاد موایا ضا وایا لکه فی الظعن کې کوم راغلی ده او تاسو قرات کې نشته روایت اجي ظل فی الظعن پدې کې وای ضاده ظل کې ضاده ظل په عربی کې سوري ته ویل کیږي او دا په قران کریم کې چلیریش ځای راغلی دی سو ځای 24 ابن المصنف صاحب ذکر کړی وای دویش ځای راغله خود سورته بقره دو ځایونه ته پاتې شوی نو دا 24 کرت راغله کله راضی ظللنا ظلا فی ظلل ظلا ظلیلا غلها تاسو په خبره پوه شئ کنه نمبر 3 الظهر دام په قران کریم کې په زمي د وا سره په دې شکل خو نه راغله البته د دې غونډې الفاظ راغلي دي الظهیره سورته نور کې او تظهرون سورته روم کې تاسو په دې باندې پوه شئ کنه دارنګه د دې نه د لفظ د عظم العظم په ضمه د عین سره په معنا د عظمت د دې په شکل په قران کې نه دراغله البته د دې د مادینا په پنځو شکلونو کې تقریبا څه 113 پورې الفاظ استعمال شوي څو پورې لکه ويعظم له اجرا يعظم حرمات الله اعظم درجه عند الله عظیمه العظیم دا ټول په دې کې شامل دي الحفظ الحفظ په قران کریم کې په معنا د حفاظت راځي تقریبا د دې 22 الفاظ په 44 زینو کې راغلي دا امر د انذار نه په معنا د مهلت سره شپږو شکلونو کې دا راغله ده په 19 ځایونو کې دا په قرآن کریم کې راغلی د اډوکی ته ویل کېږي عظم د دې جمع راځي عظام پنځل ځای راغلی لکه مصری سه ویلې دي ظهر اشات ویل کېږي ظهر الظهر مفهوم القراء او دې ځای کې یو شارح دی خالد صاحب هغه ذکر کړی چې قران کریم کې دا صرف یو ځای راغلی نو المنح الفکریه والا وی فخطا فاحش دا خبره صحیح نه ده چې یو ځای راغلی ظاهر دا اصل کې ساکن شوی دی د وجه د ضرورت شعری نه یا کله کله دا سم کیږي دي ته وای تنزیلا للوصول منزله الوقف دا موږ دا څه ګرځول لکه وقف پیو کنه چې وقف پیو کې ظاهر شو کنه هر حال قرآن کریم کې دا په پنځلسو شکلونو کې اټتیس ځای راغلی څو ځای راغلی اټتیس چې هغه صفت ده د پاره د اور لمبه او قول د ابن المصنف چې ده وای اصل کې د دې معنا د اللزوم والالحاح نو دا خبره هغه نه غلطي شوی وای دا صحیح نه ده لوا انها لوا صرف سوره معارج کې راغلي او د دې په الف د دې غونډې خونه د خود دې د ماده نه سوره لیل کې مرাজি تلوا بل د شواغ کظم ظلما شواغ لمبي د اور توي يا دا غلمن دی خو دا الف بدل شوی دی په د تنوین دا په الف تنوین په الف بدل شوی اچا چې دا ویل چې تسنیه صيغه ده نو آیا قران کې ظلما د تسنیه صيغه شته ها ظلما چې تراغله هغه پته نشته او کای نو وی وای حاجی ورپسې سدي اوغلظ اوغلظ دا قرآن کریم کی دیارلسو الفاظو سره د دې دیارلس الفاظ راغلي شپږو شکلونو سره غلظتن غلاظ وغلظ غلیظ ټول ولسم ظلامی تیارو ته وایي په دې شکل خو قران کې نه راغلی البته د دې د ماده نه سلور راغلي دي په سلور شکلونه راغلي دي په 26 زینو کې ابن المصلب وایي سل زایا دا راغله خدا خبره صحیح نه ده صحیح خبره دا ده کوم چې شرح د مصری رحم الله ذکر کړو د رومي سه پدې کې د دې فا او د دې ضا دواړو ضمه ده غفورو څه غفور قران کې راځي کنه څنګه دی حرمنا كل ذي غفور سورة انعام کې دا عمش رحم الله قرت شاذ ده دا هغه د قرت کې د فا ساکن د ظفر قران کې خو ظفر راغلی نه کل ذی ظفر فا باندې ضمه ده خو قرت شاذه کې په فا ساکن سکون مراد لشي انتظر د انتظار نه ده دا په قران کریم کې تری الفاظ راغلي وما ان لا تم ما فيها يحسبه الظمآن ماء ظما دا الف څه شه ده اصل کې د وزن شیری د وجنه ضما ده ورنا اصل کې ضماون ده او چا چې دا ویلي چې نه دا د وزن د وجنه دا د قرت د حمزه ده نو کدا قرت هم چوری دل تر وړه خو د وزن د وجه وړه کړه اغفر دا مدد ته ویل کېږي نصرت ته دا صرف یو ځای راغلی دی ان اظفرکم ظنن په معنا د ګمان او د یقین په پنځشت صورتونو کې سواد سره او دا څو ځای راغلی یو کم او یا انتر بل څه شی دی ورپسې وعظ وعظ نصیحت ته ویل کیږي په دې شکل خو قران کې نشته البته د دې ماده قران کریم کې 25 الفاظ د راغلي سمره 15 وعضبی وعضبی خو ساکن بشی د وجه ضرورت شعری نه ظل د دې نه الفاظ قران کې راغلي د النظر د کلمې دا تقریبا زه چیانوې کارت راغله ده غيظ ورپسې والحظ دا څو ځای راغلي څو ځای په دې باندې تاسو پوښوي او ظل د سورۃ النحل ظل د سورۃ النحل سورۃ النحل کې ظل څنګه راغله نو دا دواړه څه دي وای ظل النحل زخرف سوا دا دواړه برابر دي یعنی په دواړو ځایونو کې یو شان راغله او دواړه وا سره دي څوک په پوښل وظلت ظلتم وبروم ظلوا او په روم کې چې کوم ظلو د سورته روم کې هغه داسې ده لکه سورته حجر کې چې کوم ظلو ده صحیح شو بیا وای ظلت شعرا او دارنګ بل د ظلت په سورته شعرا کې فظلت اعناقهم لها خاضعين نو نولو او دارنګ دام سورته شعراء کې ده فنظل لها عاكفين يظللن محظورا مع المحتضر يظللن محظورا دا تقریبا ما وختي درته وې چې 86 پورې ځایونو کې راغلي ټول اے وای ټول الفاظ د نظر څه عام ضا سره دي خو د دین درې سيزونه بهر تر او تیغه نه دي ضا سره کم درې الا بویل مگر په صورت ویل للمطففین کې چې کوم لفظ راغله هغه په دوات سره ده تعرف فی وجوههم نض کنض نضرة النعیم او بل د هغه الفاظو نه چې په ځوا سره راغلي غیظ دی څه شی دی غیظ للرعد نه هغه چې په سورته رعد کې ده ځکه هغه په سره ده هغه دوات سره سورته رعد کې څنګه راځي وما تغيض الارحام وما تزداد نو تغیض وهود او نه هغه چې په صورت هود کې ده صورت هود کې کوم ذکر راځي وغيض الماء دا وي په دوات سره دي قاصره دلته کې د دوالو ځایونو کې دا په معنا د کمی راځي قاصره بضمیم وزن او نورو قاریانو په څه سره ورسته که بضنین شي نو معنا دا دا نه دی دا پیغمبر په بیان د غیب او بضنین بمتهم تهمت په نه دی لګول شوی او که په دوات سی بضنین نو معنا یې دا لکه زمون قرات په دوات سره دی ابن الجزري صاحب کمال وکړو چې هغه الفاظ ذکر کړ چې په قران کې ضا غانې راغلي دي او درته دا مې ور دي بعضي بعضيونو کې ضادونه دي نو پوه شئ په کده دي مقصد صرف دغه دی چې موږ او تاسو دا او پیژنو قران کې چې ضاد د ضانه په تکلم کې جدا کو څوک په دې